ما قدر الله حق قدره اس قالوا ما انزل الله على بشر من شیء دا شکوه د شکوه شکوه دی ته وایي چې په یو سړي باندې خواري کې کې کې ستا ته تمه پیدا شي چې زه مړه اوس به سړی شي خبره به ومني په دا منځ کې هغه داسې خبره وکړي چې هغه ستا خواري ټوله په اوبو یوسي په یهودو باندې خواري کېدا کېدا کېدا کېدا ګوره د کوم ځای نه دا خبره را روانه ده تمه پیدا شوه چې انشاءالله اوس به دغه شي سړي شي په دې کې د یهودو یو کس دی د دوی چې دا کوم مذهبي عهده وه دی لوی عهدې والا و دا راغې رسول الله صلی وسلم ته مالک ابن زیب دی ورته وي مالک ابن زیف د رسول الله سره باز شروع پیغمبر علیه السلام ورته وایي ستا د په هغه الله قسمي چې په حضرت موسی علیه السلام تورات را لیږلی دی ولې دا زه چې څه مسله کوم دا مسله داسې نه ده دی په جذبه کې راغی او جذبه کې او وی چې په خدای قسم الله هیڅ شی په هیڅ چا نه دی رالیږلی بلکل د تورات نه مې انکار وکړو په خدای قسم چې الله هیڅ شی په هیڅ چا نه دی رالیږلی دا د دغه دغه و شکوه بیانیږي نو الله وی دې خلکو الله نه دی پیژندلی ښه که یو ځل موږ او تاسو هم داسې مسله ده الله وپیژند نو چې دا څه کوو دا به ونه کړو د الله عظمت وپېژنو د الله جلال وپېژنو د الله کرم وپېژنو د الله قدرتونه وپېژنو نو ما وې زمونږ پلار به هم بیا داسې ونه کړي چې دا مونږ څه کوو خو اصلي کې دا دی چې مونږ الله پېژندلی نه دی د قدره یو معنا د ریاضه عزت کول لیکن یو د معنا د دې ده پېژندل وما قدر الله او هغوی نه دی پیژندلی الله وما قدر الله او دغه خلکو نه دی پیژندلی الله حق قدره په هغه څه پیژندلو د الله الله د شان سره چې څومره پیژندل پکاري دومره د خلکو الله نه دی پیژندلی کله اسقالو په هغه وخت کې چې اووې دوی ما انزل الله نه دی رالیږلی الله علی بشر په هیڅ یو انسان من شیء اشی الله اشی په هیڅ یو انسان نه دی رالیږلی ما انزل الله دا د ضد د وجې نه نه دی رالیږلی الله علی بشر په هیڅ یو انسان من شیء اشی دا جواب د شکوې شو یا الکانو تاسو وای الله اشی په چا نه دی را لېږلی نو دا تورات خو منې کنه دا تورات په موسی علیه السلام چا را لېږلی دی قل ته ورته ووایه من انزل الکتاب الذي چا را لېږلی دی هغه کتاب من انزل الكتاب الذي چارا لګلې دی هغه کتاب جاء به موسی چې راتلل کړي و په هغې باندې موسی علیه السلام هغه موسی علیه السلام چې کم تورات راوړی و هغه چا رالیږلی و خیر یهود را جمع شو په دې سړي و یا خدای دې دسې دسې کا مالک ابن زیفه دا دې څه خبره وکړه چې الله اشی په اچا نه دی رالیږلی نو دا خو تا د حضرت موسی علیه السلام د نبوت انکار وکړو دا خو تا د تورات نه انکار وکړو وی راپاسېدل د هغه خپل مذهبي عهدې نه دی لرې کړو او د هغې په ځای یو بل کعب ابن اشرف راواغېشت هغه په دې ځای ولګو نورا په داسې حال کې چې دغه کتاب رڼا و د دین وهدن او دا رهنمایي وه د دین لناس د پاره د خلکو دا تورات چا رالیږلی دی او بیا تورات سره تاسو څه معامله کوئ خلک کتاب نه دی پاڼې را یوځای کړي نو سره وګنډي لکه وګوره دا اوس پاڼې دي خو ګنډلې دي دوی تورات راغشتې او پاڼې پاڼې کړې او ګنډلې نو چې کومه مسله به خوښه وه چې قوم ته بیان کو هغه پاڼه به یې راوویسته وی وګورئ تورات کې دا مسله ده خو که کومه مسله به خوښه نه وه نو هغه مسله به یې پټه کړه هغه پاڼه به یې نه رایسته تجعلونه تاسو ګرځوې دغه کتاب قراتویسا پاڼې پاڼې قراتویسا پاڼې تبدونها تاسو ښکاره کوئ ده چې کومې مسلې هم خوښي هغه پاڼه راوالې خلکو ته ښکاره کې وتخفون کثیره او تاسو پټوي ډېرې په کومو پاڼو کې چې د رسول الله بیاني پټوي په کومو کاڼو کې چې مس... پاڼو کې چې د رجم مسلې پټوي وعلمتم او تاسو ته تعلیم درکړی شو د رسول الله په ذریعه ما د هغې لم تعلمو انتم چې معلومه نه وي تاسو ته ولا آباؤکم او نه پلارانو ستاسو ته یا لکانو چې رسول الله راغې یهودو د دې پیغمبر په ذریعه باندې الله تاسو ته د هغه احکامو تعلیم دله درکو چې د کومو احکامو نه تاسو ته معلومات و نه ستاسو پلارانو ته نو اسې دغه کتاب چا راولیږو نو که جواب در که ښه ده او که جواب در نه که نو بل نشته قول الله ورته ووایه چې دغه کتاب الله رالیږلی دی دا ورته ووایه اصل کې په میدان د دعوت کې مسله بیانوي دلیل بیانوي خو که څوک نه مني نو چیړ ورسره مه کوي بس هلکه دا مې درته بیان کړه که منې ومنه او که نه منې اوده شه خپل کار کوه دا چې چیړ جوړ کړې نو دا بیا ضد شروع شي ثم ذرهم بیا پرېږده دوی فی خودهم چې په دا خپلو نارواو کې یلعبون دوی لوبې کوي بیا د ترغیب قرآن مجید ته وهذا کتاب او دا یو لوی کتاب دی ګوته چاته ونیول شوی قرآن مجید ته وهذا کتاب او دا یو کتاب دی انزلناه موږ رالیږلی دی او مبارکون ډک د برکت نه دی هم د دنیا برکت هم د آخرت برکت مصدق الذي تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب بین یدیه چې مخکې دی د دنه دا قرآن مجید د تورات مخالفت نه کوي بلکې د تورات تصدیق کوي الله دا راولیږ د ډیرو مسلو دپاره خو یو مسله دا ده چې ولې تنظره او د دې دپاره چې ته ویروې د دې قرآن په ذریعه باندې څوک ویرې ام القرا د مکې خلک اول د مکې خلک ورپسې بیا د اطرافو خلک لولې تنذر او چې ته ویرې په دې قرآن مجید باندې ام القرا د مکې خلک قرا کلو ته وی یو ته قریتون وی قرا کلی ام مور ته وی مور اصل ته وی اصل ام القرا اصل د کلو مکه نه ده دا د ټولو کلو او د دنیا مرکز او اصل دی اول الله دا جوړه کړې ده خانه کعبه بیا رستو تې ځمکه جوړه شوې ده بل مکه اصل دا دی چې مسلمانان که د دې طرف نه داسې منډې وي او که هغه پلوي دې پلو را منډې وي او ټول ځان دغه ته حاضروي مکې ته ومن حولها او هغه څوک چې چاپېره د مکې نه دي لکه موږ او تاسو والذین یؤمنون بالآخرت او هغه خلک چې هغوی ایمان راوړي په آخرت کم خلکو چې عقیده د آخرت یې چې هلکه باس بعد الموت شته الله ته پیشي شته دا موږ نه چې څه کمی کیږي که نه دا د دې وجې نه کیږي چې هلته زموږ په یقین کې کمزوري وي که چېرې زموږ یقین کاملي چې واقع قیامت شته واقعي الله ته پیشي شته بیا به زمونږ نه څه کمی ونه شي والذین یؤمنون او هغه خلک چې هغوی ایمان راوړي بالآخرت په آخرت نو یؤمنون به هغوی ایمان راوړي په دې قرآن کبیهی کې ضمیر قرآن ته راجع کې هم صحیح ده او کبیهی کې ضمیر رسول الله ته راجع کې هم صحیح ده هغوی ایمان راوړي په دې یو روره چې د چا یقین په آخرتي نو ایمان خو ایمان دی چې هغه ګوره بیا د اعمالو هم خیال ساتي او بیا په اعمالو کې بهترین عمل څه دی مونځ وهم علی صلاتهم او دوی په خپل مانځه باندې یحافظون محافظت کوي همیشه والی کوي ومن ازلم او زجر دی ومن ازلم نشته دی ډیر لوی ظالم د دې درې قسمه خلکو نه لوی ظالم نشته ومن ازلم نشته دی ډیر لوی ظالم ممن افترا د هغې چا نه چې هغه د ځانه وی علی الله کذبا په الله دروغ خالی وی قال الله الله دسی ویلی دی مزری استاز مثال ورکړی دی عمر ابن لحی د خزاعه قبیله یو سړی و عمر ابن لحی دا دغه نه د بهیره او صاحبه او وسیله او حام دا ټکي د رایستي وو وی الله دا شی نه حرام کړی دی الله نو حرام کړی دی وی دا الله حرام کړی دی کم سړی چې د ځانه په الله دروغ وایي الله یو خبره نه ده کړې او دی وایي قال الله دا غټ ظالم دی دا یو او قال یا وایي دی چې اوحی الیه وحی کړی شوی ده ماته ولم یوحه الیه او وحی نوی شوی هغه ته شیئون داسې شي یو غټ ظالم هغه دی چې هغه دعوه د نبوت کوي د رسول الله نه پس دعوه د نبوت کوي چې زه پیغمبر یم او الله ما ته وحی کړې ده او په حقیقت کې هغه ته وحی نه شوی لکه د رسول الله زمانه کې یو بدنصیب او مسلمه کذاب به وتوي هغه به وی الله ما ته وحی کوي او قال یا دی وی اوحی الی وحی کړی شوی د ماته ولم یوه الیه او نوی وحی شوی هغه ته شی اون د شي دا دوه شو دریم مړه استغفر الله قرآن مجید مړه نو داسې خو به د لزم جوړ کمه او ومن او بل هغه څوک قاله چې هغه وی سانزلو زر دی چې زه به نازل کم یعنی زه به جوړ کم مثلما پشان د هغې قرآن انزل الله چې رالیږلی دی الله داسې خو به ځان زم جوړ کم لکه عبدالله ابن ابي سرح دا یو سړی و په اول کې بدنصیبه و اخر کې خوش نصیبه و دا رسول الله به د ډېر لوی قدر کو مسلمان شوی و په دا منځ کې دی مرتد شو او لاړه مکې ته وتښتېده وایي قرآن مړانو داسې خو به زم جوړ کم نو خلکو به ورته جوړ که که نه وایي مړه زه یې جوړولی شم نه لکه جوړې که خیر بیا آخر کې خوش نصیبه و بیا خپلو ملګرو پوه که نو چې کله رسول الله فتح د مکې له تکه نه ریاضه نو دې لارې ته راغلی و او عثمان صاحب پورې د هغه لمنې ونیوله چې ته زما لپاره امن د رسول الله نه وغواړه نو پیغمبر سم بیا د امن ورکو خو بیا وحسن اسلامه د دې اسلام بیا ډیر خسته شو او داسې خوش نصیب و چې دی بیا په سجده باندې پروت او سی وته نو بل ومن او هغه څوک قاله چې هغه وایي سه انزلو زر دی چې زه به نازل کم او زه به جوړ کم مثلما پشان د هغې انزل الله چې الله رالیږلی دی تخویف اخروي ولو تره که چېرې ته ووینې اذ الظالمون په هغه وخت کې چې ظالمان فی غمرات الموت په سختۍ د مرګ کې وي په هغه وخت کې چې دا کافران وویني چې دا ملایکې ورته ناست دي دا د سا د غشتو ملایکو ملایکې مشکات کې تاسو ویلي که نه چې ای پلیتې سه د دې پلیت بدن نه راوځه نو که چېرې ولو ترا که چېرې تا لیدلې وې از الظالمون په هغه وخت کې چې دا ظالمان او مشرکان فی غمرات الموت دا په سختو د مرګ کی والملائکتو ملائکې د مرګ باسطو ایدیهم خورون کی وی خپل لاسونو له داسې لاسونه یې ورته خواره کړي چې داسې راووځه ای پلیت او ګنده سا د دې پلیت دغه نه یا خواره کړي ورته داسې داسې دا ګروز یې ورته اوچت کړي او درست یې وباسي نو که چېرې تا دا لیدلی وي اخرجو انفسکم ورته وایي راوباسئ دا خپلې ساګانې نو که تا دا لیدلی وی نو لرأیت امرا فظیعا دا به د ډیر خطرناک کار لیدلی وی چې کله قیامت شي نو الیوم نن ورځ تجزونه بدله به درکړی شي تاسو ته عذاب الهونې د هغه عذاب سپکوونکي او دا عذاب سپکونکی به تاسو له ولې درکیږي بما کنتم تقولون په سبب د هغې چې تاسو به وي علی الله په الله باندې غیر الحق ناحق خبرې وکنتم عن آیاته او وی تاسو عن آیاته چې د آیاتونو د هغه تستکبرون تاسو به تکبر کو خنونن قرآن موږ د ځان دپاره قانون وګرځو فیصله په قرآن کو نو اوس قرآن ته کینو او په دې ځان پوهیو نو زه خو پلانې خان یم زه خو پلانې عهدې والی یم ولقد جی نو چې کله خیر سره قیامت شي نو بغیر د خاصو خلکو نه ښه اخو پرېږدی لکه دا خاص پیغمبران اخو پرېږده اخو لوی شان دی خو نور عام خلک به دقسې الله ته پیش کیږي نه به د سره دا مالی نه به د دا بنګلی وي نه به د دا ټوپکي نه به دا کم باډیګارډ ته پسې روان دی دا خرش پرش چې درې ګاډي د نه مخکي او درې د نه رستو وي دا اس بنی دقسې بربند توغړ د هر څه نه ځان ته الله ته پیش کیږي ولقد جئتمونا یقینا تاسو رالی مونږ ته فرادا ځان لا نه د سره مال شته نه د سره دولت شته نه د باډیګارډ شته کما خلقناکم لکه څنګه چې مونږ پیدا کړی وی تاسو اول مرتن اول ځل ستاسو کور کې چې ماشومان پیدا شي څنګه نه جامې وي نه وسره باډی ګاډی نه مالی نه بل سی وترکتم ما او تاسو پریخول په دنیا کې هغه خولناکم چې موږ درکړي و تاسو له وراء ظهورکم رستو د شاګانو ستاسو نه دوی به مشرکانو به وی پلانې به زمونږ ایمان ته ضرورت نشته ښه پلانې به مې سفارش کوي پلانې به مې کوي پلانې به مې کوي زعمتم چې تاسو به دعوه کوله چې د دوی هم زموږ سره حق دی چې موږ د دوی عبادت وکړو انهم فیکم چې دا چې دی په تاسو کې شرکا او د الله سره شریک دی په دنیا کې چې د مشرکانو د معبود بد وې دا مشرک سړی چې د چا عبادت کوي او د هغه د بد وې سر د لماتوي جګړه در سره کوي لیکن په قیامت کې به د دې مشرکانو او د دوی د خدایانو چې کوم هغه جوړ دی که نه هغه جوړ به ختم شي منځ کې لقد تقطع یقینا کټ شوی دی لقد تقطع یقینا پرې شوی دی کټ شوی دی بینکم هغه جوړ ستاسو د بین معنی کوي جوړ او یو ځای والی ودل عنکم او ورک شوي دي ستاسو نه ما هغه معبودان کنتم تزعمون چې تاسو به دعوه کوله تاسو به دعوه کوله دا زموږ د پنجاب خلک نه دي چې دا خلک ووایي معلومیږي د پنجاب خلکو کې اخلاص ډیر زیات دی دا خلک چې بیان کوي خو ورسره ورسره ناپوهتیا زیاته ده ځینې خلک دي چې هغه د پنجاب په خلکو باندې خواري وکړه د هغوی نه داسې هستی جوړی شي چې دنیا ورته اړیا نه ده خو هغه دي سادهګان او ځان نه پوهیي هغه یو کس وی چې یو بل چالاک وطن خطې و چې ما د هغه پلاني ځای کې ځمکه راکه دا ډېر سادهګان دي او زه به دې په پولیسرات باندې پورې باسم نو هغه ورسره روان شوی دی ورته وایي هغه ځمکه ما ته وښایه راته ولیکه نو چې روان کړی دی نو اوس دا غریب چېرته په بنګلو کې ټول وخت تیر کړی دی په پولو چېرته تللی دی چې په پوله روان و درز د پولې نه راوغورځېد نو دا سړی دقه وخت کې الله د عقل دروازې کلاو کړې وایي ښه په خپله پوله نشي تللی په دا غټه پوله او پر ورځ د قیامت به په پل صراط باندې په خپل هم او ما به پورې باسې نو وایي دقه وخت کې یو څو لغتې وله ورکړې وایي چې ځه خدای دې دغه که نو مطلب دا شو چې دوی به دا وي چې دا به موږ له سفارش کوي او دا به هم په پل صراط باندې پورې باسي او دا به هم پورې باسي نن ستاسو هغه جوړ منځ کې څه دی هغه کټ شوی دی الله دې زموږ پوی نصیب وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیرا من الاولى دعا وکړه یا الله ته رضا شي یا الله خپل رحم په مونږ باندې وکړي رب زمونږ تمام حالات درست کړي یا الله ته زمونږ تمام حالات درست کړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل ښکلي کتاب صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم رابه پوه کړي کوم کتاب موږ شروع کړی ربه دا راته اسان کړي په دې باندې صحیح پوهه راته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 کی هغوی کامیاب کی الله خپلو مسلو کی هغه کامیاب کی ملګرو کم کاروبار دی الله په دې کاروبار کی دوی خوشحاله کی د زړه سکون اطمینان الله سره زمونږ نه نصیب وګرځوي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي زمونږ د سبق ملګری دی خان ولي هغه غریب بیمار دی ډېر هغوی ته هم دعا وکړي چې الله شفا کامله ورته ورکړي وصلی الله